دا اثرو دا غنی راجن ساکا حاق نفس تا او نفس لے مقا عام کے نفدی لحاظ کرا او مذکر امکا واثرو دغا نفوس دا نفس پیدا شعر او خارب پی دغا نفوس او سیغا دا جمع را را دا پار را یرور دا ټول براغول چی صدقول شی ذکر چې انما فی السماوات اسم شو لله خبر مقدم شو او تقدیم محته وی د حضوی فقط الله ثابت دي چې صف اسمان کې دي او صف زمکه کې دي الا خبر سا وان الله ثابت ده لكن اکثر خلق نه الله جون دي کول کوي امر کول کوي او دي الله ته په رجوع کوي یا ایها الناس قد جاءکم موعظه خلق راغه تاسو له زیات طرف تاسو او شفاره د سینو له اعتراضات او غیرات او شمت د پاتې مخکې نو غل ویلو د قران په نمونه کې دا دی موعظه شفاء هدى رحمه دا وشو د بعض علما وای قال بعض المحققين چې د نفس انساني لپاره مرتبه دي کمال څوک په قران باندې تمسک کوي ظاهر برابر شي د سنا د نامناسباتو دې ته اشاره شو په موعده وعد هغه خبر ته ویل شي چې مستمل په وعد وعید باندې هغه ته موعظه وي نو دا انسان قران چې باندې عمل کوي ظاهر شي آیات ګورو دې دم نتفاشي تهذیب باطن ته قاعده پاتنه او د هغه خصلتونو ردیو شفاء بیا به موصوف شي په عقاید حق کو باندې نو خدان شي بیا د الله رحمت راشي رحمت شي نصیحت شو د جانب درتنا موعظه ظاهر بری پاک شي بیا به عقیده پاک شفاء بچي شفاء عقاید پاک نه بچي فاشي بیا به خستا عقیده نشي بیا به الله رحمت او د فرد ایمان او فائدہ په ټول سره خو سر دا غینا فائدہ مسلمان اخلي نو زکوال بعض علما دا مو چې په دې کې علاج کې او دم څوک کین هم کوي شي سیو کې چې کوم شکوک شبهات دي دلته په یو حدیث پیش کړی دی جلال بن سیوطی په نقل باندې اخرج ابن مردوی رضی الله خوري راي خپل سلطه وی نیشته کې سړي سینه می تکلیف دی په قران لولا الله شفاء او مشروف بل راغی وس مړی نه کوي علیک بقرات القران قل بفضل الله وبرحمته وإذا الله فضل وبرحمت ماني فبذلك فليه فدي خلق خوشاله شي او دا خشيه دي لهغه نه چې خلق جمع کوي او ذل فضل الله برحمته دې لپاره عامل څوک دی نو دلته وایي محذوب ذکا دا فل یفرحو چې دین دا عامل ځکه نه کیږي دا غره پر پیدا لري کشته دلته بفضل الله برحمته ليفرحوا بیا دوباره بذالک فلیفرحوا تکرار شو تاکید شو او بیا پکې پا ګورا لکه ایا یا پر هغه کې یو خبره کړې و ای فقط معنا فقط معنا اکه یاري دې سره نو پس معنا وای دلته په بذالک نو که تاسو چې په خوشالتیا کوئ نو په دې خوشالتیا وکړئ او د فضل ترجمه کوي سو کوئی قران دی اسوکي قران او رحمت غواړي په خبره پوه شي دا پکې راځي او فضل الله القران او رحمت الاسلام د مختلفو علماونو حوالی ورکو نو کله وایو چې مراد نه قران مجاهد الفضل او رحمت القران انا سوي قال اسلام فضل الله القران رحمت الله برای ابن عجب سید خضری قران بل قران او مفهوم فضل القران او رحمت الاسلام نه او دای ترکیب خالص محمد الله او رحمت الله باندې پرې خوشاله کوي او هو دا قران دا فضل الله رحمت خیر ورته مما دا غینا یجمن چې خاصه جمع کوي نن دي رسم دي چار پاین دي د دنیا ټول شي ځکه دا خپل دوه الکم دا خبره کې خراب ځخ دی نه غو کم دی کړي لکه الله څنګه وې چې الله را لګلې دی او بیا په الله اعتراف کې تاسو کبدي چې حرام او حلال دواړه وي بیا به الله څنګه اعتراف کوي چې حرام حلال څه جوړوي دا خو په هغه راځي ګل دي کنه دا اعتراف ځکه دی چې الله پر رزق کې حلال شته حرام نشته دي نو الله او تاسو په حرام حلال ولې جوړوي دا دا اعتراف او زمونږ جواب دا چې دا په حلال کې تقسیم دی نفس رزق تقسیم کوي حلال او حرام ته خیر دی خو تقسیم د حلال چې کوي حلال او حرام ته نو دا بد دی په حلال کې تقسیم شوی دی الله د اسمان نه فصل راولي الله غوا پیدا کړی میخي او غړي پیدا کړی اته دا په بحیره دا او دا صاحب دا او دا پلان کې دا او دا په حلال کې تقسیم غلط دی موږ ته وایي تقسیم د شی نفس او غیر ته غلط دی ګره که یو مشترک شی تقسیم یې خدا الکه حیوان تقسیم کوي انسان او بقر او ته د انسان تقسیم یې چاته او انسان او بقر نه انسان تقسیم انسان د انسان دی هغه بقر کې دی دلته حلال تقسیم یې دي او موږ پکې یو حدیث پوښتو د ابن ماجه یو دم راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د تنبل د وهلو د باجې د وهلو جاده زما بد قسمتی دا چې الله زما خلق اوس خپل پدې کې مقرر کړی نبی سمو ته واکي بد قسمته دا الله دشمنه الله د حلال د فرق تفق الى الحلال بريق او حرام شو دا الله حلال د فرق حرام و تاو حرام د جقا بس یو حدیث کله پدې استدلال کو کله پدې استدلال کو وما من دابه في الارض الا على سبحانه بار تقدیر او دا ریم دا دلایل دي وصل الموت ورته الات الحرام ذکر نه ولا دلیل کله ځکه چې مقدر للانتفاع والحلال دي نو دی ولا کې تقسیم د رزق نه کړي تقسیم دی او قسم نه کړي قل آدره اجن لكم الله د درجات ته لري چې تاسو حلال خان دوی دا سړي اذان نه بحيري استایي یا تاسو الله درکو چې ته الله یو پیغمبر کړ پتا یو حس حال کړلې او دغه شان نقل ولې دغه شان نقل ولې قران یا د تنبیه منزل قران نه اگر چې مخکې ذکر شوی دی او د تفخیم په لحاظ سره ته ذکر راځي کا او لولې ته د دغه منزل نه صحیح صد قران نن په ځاتی تاکي صحیح صد رسول او تاسو عمل نه کوي صحابت مگر په ټول باندې مونږ وایو کته په کوم حالت کې د حالاتونه الله دې خبرې او د دې حالت ته د دغه شان د وجنه چې تسلولې د حفظ قران د دینم خبرې کته عمل کوي عمل د دینم خبرې الا كنا عليكم شهودا مگر یو په تاسو باندې حاضر او جنات یو حال کې یا ته مول د شان د وجن څخه قران یا ته عمل کوي په هیڅ حال په حالات کې مگر په دې حالت کې مونږ کوالو د حق سره خبره او شان مراد یو حالت په حالاتو او دلته مراد هغه شی په معنا د مقصود او منه زميره کې شان تا یا منزل تا تنزيل تا او موږ کې تاکید د رسول زائد څخه په پاره تاکید او نه عمل کوي تاسو دا بیا من زیات دی ولا تم عملا مگر فتاکمانی مونږ وایي پاوه کې تاسو مشکوله کېږئ په دې قران کې تکذیب کوي مخالفت کوي وما يعذ ربك لبنا دې رسول مثقال ذره په اندازې د ذره باندې پزمک کې نه په اسمان کې نه پورته ولاندې او نه ورګي د دینه او نه غټ مګر دا ټول په کتاب واضح کې موجود دا ټول الله تعالی دلتا یو اعتراض موئی او اعتراض نفس جواب کرد نفنا کی دربنا پا اندازی دا ذرری نفا زمک کی نفا اسمان کی ندا دین اور کی نغت مگر ټول په الله په کتاب کې نو چې کوم شی د الله نه فرار نه په کتاب کې نه فرار کیږي د الله نه مگر په کتاب کې قیامت کې د مرګ سکی الا نو تل مگر هغه مرګ کنه ما چې په دنیا کې یا وان تک مو بین خپنی الا مقصلا جمع دو خیر نه کوي مگر چې مرګ شنه مرګ کې کله ځای سینا کېره وړي راخلا مرګ نه تکي مگر هغه مرګ کنه مرګ د مرګ کې مرګ د دنیا را مستقله کېره شو دوه وایي لکه چې الله په کتاب مبین کې د الله نه تفلا کېره شو په پناه شي د کتاب واضح وي او د الله نه پناه دی هغه پناه کې دی شي نه سوی ساتي یا اسلام قطعه نه پناه کیږي د الله نه مگر الله ټول کتاب واضح یا نه پناه کیږي مگر په کتاب کې پناه کیږي کله د الله سره پناه کیدون کې وی په کتاب کې او په کتاب خدای الله سره پناه کیږي نشي نو تاکید لپاره چې بل جواب کړي یا دو معنا پسند کېدل پنا کېدل نه پسند کېدل نه پسند کېدل پنا مثال درې پسما مگر کومه په کتاب کې نو علوم عبارت د بوت مخلوقات د قسم دي الله پیدا کړی بلا واسطه او بعض پیدا کړی بلا واسطه نو دا چا کچرته د الله نه پنا دي مان لري دي نو په کتاب کې او په کتاب کې چې نه خدای الله نه پنا نه دي خلا د چوي سره وي اسلام القدر شي اوس پکې الله وعد وعید کې خو په هغه ټول بندګانو کې منکو عطا ورپسې کوي د دوستانو د حس کوي د شرح احوال اولیاء تعالی المخلصین فقال عز وجل الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم دا هم کې د بدن خبر شوی اوس دې نه پس ورته اولیاء الله نه پیرشته نه پیغام او دا دې لپاره اوس خبرې ده په دنیا کې هم اخرت کې مرسته وایي او دې څوک الذين امنوا اکثر زمون خلق چې دي چې څوک د اولیاء کرام تاثیرات او د اثرات او بحث کې باید پر دې کښې کو څه ثابت شو د الله دوستانو باندې یره وهم نشته مطلب زما مدادا دا چې مړي ور کوي مړي ژوند کوي د خلک مړ کوي جوړه او دا ایمن یاش ځای یو څه مدادا بس زامن ور کوي نو کوي نو دې کوم څه ده تاریخ پر ور نشته غو نشته او بیا وایي صفات الذين نور ایتو ګټه بیا دا حاوی شروع کچی اولیاء اللہ سوک دی چی دوی سره ویلی کنه الله سره دی نو دا قسم خبرې پر کینه ارشي او ترجمه هم وکړه نو اولیاء د ولی جمع دا ولی نږدې ته ولی نو ولی معنی دا الله نږدې او د تقوا نه وای درې مرتبه تقوا ده تاسو مخیاتی به ځوی کی ما تقوا ترې ترجمه کړو یو تقوا د شرک نه سره بچ والزمهم کلمه التقوا ویم کبائر دی امنو وتقوا دریم درې مرتبه اتقوا الله حق تقاته دا الله نه ویل چې څنګه الله دی یې حق دی دی ان طاع کړای او څو منل وی نه فرمانی نه او ان یشکر فلا یقوا شکر وی نه شکر نه او یشکر فلا یصا یا الله یاد دی هیر ول کم از کم چې ورته ته وي چې فرایض پوره کوي او ان پوره کوي دا حرام نه ساتي اقمن التقرب اليه جلسو بكل ما يمكن القرب چې څومره امکان دي وفي المبين معي ولي ستويل شي من يتولى الله تعالى ولي وفي فاعل دي کله معنا فاعل دي کله معنا مفعول چې ولي دي الله دې کړی الله په خپل تصرف کې اوسه یا عبادت په خپل قبضه کې اوسه دي سړي او دې شروع دوار وسپین الله دې ځان دې کړی ک الله په خبره کې دوار خبرې او بیا په نقل کوي سره ګناو کې په دې خلاف ولاس ته کنيشته وي نشته تقلد ما څنګه دې علاج ته دې ته علماء وي او بعض علماء چې اولیاء محفوظ دي ګناه دې کې داخل شي مله بلکې دا ماده چې کیږي هو کله کله واطلق بعض القوم ان تخل ذلك غير منافي احتجاجا جنيد نه تا تفوت کو چې عارف جنا کوي هغه د الله په سلیقو کې دن کړي بیا روان دي لا شغل في هذه المنافات وكل مصر انصاف بالولايات نقل کړي بیا روان دي روان دي دا بحثونه کړي او چې ما څه تشبيه او بیا ولین دي دا هم پکې وایي دا یو د بحث دی او یو دی بیا پکې راځي تحابو فی الله دا الله لپاره محبت کوي او تصاب فی الله او دې په روان دي روان دي او د یو څو پانی بیا اوس لاسه نو بیا د اولیاء څخه بس نورم کوي او د ابن ربی قول باندې نقل کوي مبارک المتقی الکمال او قول الله تعالی بنفسه في مقام جهري فتوحات تقسيم دا اولیاء او اقطاب او تاب وغیره پکې کوي نو بیا روان دي روان دي سوق ولي افضل لنبينا حسب ما ينسب اليه دا ابن الذي وقد نقل الشتاري انه قال کولا سماتا پشان د سولنګ ستري د مقام الوت تجلی رقب شو قریب وسته دا خبره غلط شي نه افضل دی دارن شیخ عبد القادر جیلانی وای موږ د پیغمبري نوم نه باندې مرشد وي د دینه پاتې شو چې اعتقاد دی چې ولې اولیاونه په نبی باندې پر کفر عظیم و ضلال بعید بس په روان دي دا روان دي چې بعض علماء کرامت خیر رجال دي اصل کې دوکه چې په کرامات باندې نو اما ته بالکرا په دې پوښتې بیا دې په خوب باندې مرشي وزر کرامات داسې بحث روان دی روا کل ولی شریع اليوم اعظم کی بیت احمد نن ولی ما کو نه پیدا شوی دی اته وای اما الخيام فإنه كخيامي وانا رسل الحي غير مساء تم وان غوغري وقبيلي داخل غلا قبيلي انا نور دا څه شعر دی چا په دې مطلب چې اجران خلک وای واقعات دي اما تبوجه حق والولي هو العارف بالله تعالى وصفاته لك في سؤال تموجه الله پیجنی دا الله صفات پیجنی دې مطلب کې ویل پیجنی چې نو لمو ورځي نو الروجا من حج خبرې د زکات الله غره سره ته چې الله څوک دی صفات او فضل الله ولم شته کوي هو ولي ته پوښتنه کوي او دا ولي بیا هم څه پیش کړي صحابه کرامو کوم کراماتو رسول دي دا یو مکه قران چې د مریم علیه السلام سليمان اسلام مرجي او کرام طاهري په طریقې د حق شور باندې او د مطابق سره کټکې په لګ متکی فعام کار کی شراب لباس د الحاجه روان کوو باندې هوا کې الوجي کلام د جمادات او د حجمو سره خبرې کوي مصیبت لري کیږي کفایت موجود کی دشمنان نه وغیرہ وغیرہ او دا ضرور دا سید پیغمبر معجزه وی خیر دا خو ما پنځه مشبګه مصفحه ویلې کرامت هم کراغه دا پکې شو دا اوس شرک اکبر د تخیمه هغه متر وره هغه یو کم کې ما بیا چې اتیایم وره والكرامات والآيات الأنبياء والكرامات الأنبياء حق فرق دا دی ملزام لري خالق عادت ته د احیاء د میت په اعدام د جبل على وقت التهدید چې زه پیغمبر یم راوځي غیر خالق ولا کنور د مشرق راخی چې روز او خالق غیر خلافي دا سره روان دي ولي والعارف بالله وصفاته بقدر ما يمكنه المواجب والطاعات والمستمسيات والمدلمات الى اخره او بیا حکمت پکې سره وایي د جامي چې طالب استقامت او طالب کرامت پکې د کتاب ستاسو متحرک طالب کرامت او ربستان غواړي استقامت وای شیخ روزی دا چې کبی دې کده مجتهدی متعبدین او سلف صالح کیو هغه تکرامات شي خارق دادو دغه داری داری په کې استقامت وای حکمت کی چې زیات شي د خوارق هو زمان دي د دې یقین چې الله دام کول شي دام کوي دا یقین او سیوا کی وسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة في الكرام نور کې بحث روان دی نو کې بیا دا لستو کنور لستو مخکې ما د کراماتو د خوارق بحث کړی د پنځه شپږ قسم دي نو پکې بیا خیالي روان خیالات رسول غیري دلترازی استدراج وقال بعض الخوارج بتقول عام خو من تخليص من المحن مداري اغيت مهونت وي وای خوارج سلو قسم موجوده کرامت نه مهونت دی حالت دی دې کې نظرم دی ارهاقم پکې دی استدراجم پکې دی پیغمبر لا پیغمبر شي نه کیږي با ناغه ته چې الله په خوارج په کار کې تاسو ارهاصات ګناه کړه یو سره غلط کړی دی او الله دا پر اسمان دی خوارق ظاهری دا د پیغمبر هیڅ څه استدراجات پیغمبر دی پیغمبر معجزه نیک سره دی کرامت عام سره دی معونت دعوه د پیغمبر کی او د دعوی مطابق خوارق نظریه ته سوې اهانه 122 کیږي دا هم دې لپاره تاسو تاسو خبر شي چې دا مقدس قرآن دی دوی ترجمه کوي 555 کله په ایو باندې پایل اخلي کله په ایو معنا د مفعول اخلي یا الله نور ذات رخو دی او یا دغه عبادت په قبضه کې نیولې دی روان دي رسي نو دا ولي کومه د پای کومه موالي هم راځي د موالا هم راځي او بیا روان دي تولى اذا عدا يسيخ زمان الولايه نو په دې بحثونه باندې روان دي اصل تفصیل یې تکاو چې داسې کړی بحثونه باندې کینو دا اکشن کوي ترجمه اصل کې قران کې دا الذين امنوا شاکری صفاوی وکړ امت سورې توبه کې چې روح المانی کوم بحث کړی دا غلط یاد او بیا چې کله ګناه وشي دا ګناه په وخت کې ولایت ولایت شي او روان دي انبیاء معصوم دي ظاهرون في كون اسمت من ثواب النبوة دا په موږ تابع دي ويرى من الكبير كثير من مجد الولاية أنه سواش ولایت کې په زمانہ یا خلق وي هغه لپاره چې دعوا بل تشتري والعياذ بالله على كبائر تقوى منه في اليوم مرارا بار بار غلط ګناهونه کوي عافى الله تعالى والمسلمين ذلك خلک په توګه ولي کله چې تاسو د اولیاء بحث وکړو او په کې بیا زموږ د مولانا مودي خبره په یاد درا شاور په ویلو مولانا ظفر احمد عثماني چې د نیکانو صالحان خپل ورته دا ورته وی دا خبر د ټیکو کړو زه په خپل ګرځم خو چې کم خلک دي چې خلک وي دلته نیکانو صالحان دلته نه او چې کم دي کې شته نو البته سګنی نیک سره وکړو ایمان او تقوا په چا کې د قول شو نو دې ته ویل نه ولې ته لنګر شته وای او کمره شته وای او خلی ولا دی وای او اوس پکې شته وای او ګډاګان پکې شته ولې دا وایي چې کوم یو ولایت ته څوک تولین مې طريق الممتثل لأوامر الله والمستنيد من نواهي الله جاءت قورة يولي خديت لوتك يومتي كن طالبا للاستقامة اما كماوي ابو سليمان الزني ربك يطلب من الاستقامة ونفسك تطلب منك الكرامة نفسك تقول كرامتك لك او نیکان صالحان وی کرامت او سره حیض الرجال دی سره چې حیض نشي حیض راشي دې ته وي زنان کې حیض راشي ځان پټ ساتي او یې کرام ته شي دا کرامت نه لري پټ ساتي لیکن سبا خدا بشن چلو دې موږ مدارک ورسو مدارک په جهاد دا دې په کوم خبره په دنیا کې دا کوم خبره ترجمه ده خو خو ویني بیګا په مانځه ولاو خلق ولا خو ویني څه په مانځه ولاو حج تلوي وسوي دا شي تخپل خو یا خلق ویني نو بشرا په دنیا اخرت کې دی په دنیا هي صالحه دا شو اخرت کې بشرا کومه عند الموت الله يتوبخي فقبر تسوکړي داري وبخي دا په روایت او دا چې اخرت نور په رښتیا راځي خوشاله اوسېګا دا کافي او تخکار کوي صحیح او تخکار کوي کامیابی او تخکار کوي او لا تبديل كلمات الله استريك نور تاجس شرط شرط آقس يورق الكرامات لا يقبل أول بس دا آقس ستالو قيرا شر نور خبري زامن ورکی لون ورکی مال ورکی دولت ورکی عزت ورکی کم دو خلق دے هغه نبی شته کوم دې شته زه قران کې شته او حدیث کې شته او تب کې بیا دې ګډ ودی ځان کې شته نو څه څه خبرې موږ دا خبرې اوس خدای الله ستان دې مختلف قسم خلق خبرې کوي وخا خو خبرې نه کوي څنګه دی باندې دی باندې راو نه دی راو ځان له خبرې الکه ته خو به بل خبرې ولې کنه نشي تبديل د پاره ولا کان الله دقه دقه نه دی ولا يحزن قولهم ندخ فقيقه ولا دي خلقه ذکر الله هو اليوم الغم نرازي وخلق بوي ابن الانسان الله جميعا دا من په سماوات پرشتي دي پیریان او بنی آدم دي دا د الله لوی مرتبه والا دي دي د صراحت د لوی مرتبه سره د الله مملوک شو دا ما ته واکو خود مملوک شو د پیغمبر په صلی ورته چې خپکهګا نو په دې پوښې لما سبق من اختصاص العز بالله تعالی الموجب للصلوة عليه السلام وعد مبارك المقارب المشركين وما يتبع الذين دون الله شركاء نه تابع کیا کسان چې دی بل سوا د الله نه شرکاو تابع دي مگر د ځوان او ځوان چې هغه څه قابل اعتبار نه و انهم الا خذين مگر اتکلیان دي درو وي په دې آیت کې مشهد ظاهر کې سوچ کړئ تابع دي کسان چې دی بل سوا د الله نه د ستابینی د شرکاو ظاهر ته شرکای خلک ګڼي خو په حقیقت کې وایدا د الله شریک دی پس کې په مال کې په دولت کې په عزت کې په بټ دي خلک دوی کنه نو خلک دوی په حقیقت کې دا چې شی یې تمین ځان تابعین مگر ځان یقین یقین نشته او غلط ځان په مقابل له یقین او ما استفهامیه او په معنا دمه سو کوئی دامه استفهامیه دی خو دې دامه نافیه دی وإن هم إلا يخزرون مگر اندازې لګي حذر تخمين اندازې الله هغه ته چې ګرځي ستاسو لپاره شپه یا تسکونو په تاسو پکې آرام وکړي والنهار ورځ مفسرا لدون کړه سمت ربي وي تنبيه على تفريد على بالقول الكامل فيه والنعمة الشاملة ما او تا خبرې چې الله په پوره طاقت باندې یوازې دی او الله په پوره نعمت ورکولو کې یوازې دی دا شپه چا پیدا کړی دا الله ورځ چا روښانه کړی دا الله او نعمت چې تاسو پکې اوسېږئ تاسو پکې خوراک اوسېږئ نعمت او دا کار ټول د الله دی ترکان کې قصر دی الذي جعلكم الله تسلمون هو دغه الله هغه ذات دی چې فقط په پورې باندې لا شپه د سکون لپاره هغه پیدا کړه او ورځ د لیدو لپاره هغه پیدا کړه زبر ته طاقت نشته دی په تعریف الطرفین للقصر وقصر التعین د بل څه حق نشي د معین دی په الله پورې اوس مفسر دی غني لیدون کې ورځ لیدون کې دا ورځ یې جما او تاب کینو اسناد د ابصار ال النهار مجازي بیا تلخیص مختصر سورو کوا نهاره صائمون د پلان کې ورځ روزدار ده وليل قائم د پلان کې شپه په منځ باندې ولا رضا انبت الربيع البقلا سپرلی فصل زرغون کړی دی په دې پوه شي زمکه فصل زرغون کړی دی ټول خبرې کوه اسناد مجازي اسناد د پیل د شیطان غیر ماحول دا ټول شرع پر جوړ دی شیطان هغه په مستدمق بل تکا لملابطه لتعلق لدغه فعل تعلق د دې فاعل سره هم دی د مفعول سره هم دی او د دې مصدر سره دی د زمانه سره دی د مکان سره دی د سبب سره دی چې دغه د شخص تعلق وي د دم په کې مداخلت وي دغه ته چې اسناد د سوی اسناد مجازي سپوږ شي اسناد مجازي چې د ټول په تعلق وي ایو دلته سما په لطائف کې ویلو مزاج ته دی چې یا پیر بابا بار زویرا کا دا اسناد مجازي مجازي عقي ورته اسناد د ټول د شی ټول زوی الله ورکړي او د پلان کې زمون نه ورکړي په پلان کې کلی کې ورکړي نو دته په څه کار دی اوس د په څه راکړي د په زمان دی د په مکان دی د په سبب امر دی د په سبب باعث دی د په مصدر دی د په څه دی دغه یو ټکی ذکر خبر نو چې لکه څنګه مجاز اخیستوي نو مجاز یقینی ته وایي چې د پکې څه دخل په دغه فعل سره دم تعلق وإذا تليت عليهم آياته زادت دائتنا إيمان جاتي جاتي خو الله خو سبب ورسه شو آيات مستر یا سبب وی یا زمان وی یا مکان وی نو دې ته څه ویل شي مجاز عقلی دلته نهار مفسد دی یعنی په نهار کې د ابي سوارت کې په دې ورځ کې کیږي دا چې کوم وخت تلخیص وایي نو التبوان اذن په جری کول پېښ کړي لقد لا يوم غلن في الصلاه د شپې روان د غلن مو نو تمام ملامت کې ومنت او زوت شو وای مطیع بنا او د روان سړي شپه وسی اخو دني کړه نهار الصائم شپه راځه بشکه په دې مذکور کې دلایل د قدرت دي په هغه قوم چې اور حجاج او د اورګل مراد من فویږي قال اتخذ الله ولدا وسو زورن وای خلق چې الله ځان اولاد ولري دا دی خبره او غیر ولد دی عیسی ولد دی ملائکه اولاد دي او اتخاذ وی صحیح فی التبنی پدې زوی دې کړې دې تبانی ورته وي او ظاهر بیا درات کې چې دا قول د بعض مشرکان دی اګه دا ضرور چې د حقیقتا ته قائل دي دا به یو قول شي او چې کوم وخت وایي عین اولاد شته هغه به بل قول شي نور دی الله ولې پر دې ځامن درسته دا زما اولاد دي دا اولاد په حیثیت لري لکه څنګه چې دا اولاد ترمین محبت ته دا خبره مني نو الله ځان اولاد نیولې دی یی پر دې اولاد راغسته د خپل اولاد هیڅ دی ور کړې دی د اتخاذ معنا سره د تبني او ظاهر دا درا په دې معنی کوي د بعض مشرکان دا اګه صادره شي توحید حق نه غو د بل شي سبحانه الله در پاک دا اولاد بچاره په عادت ګوره زه به ګډاشم بیا بکات څنګه د بلادیر سم زبکار شم ولې زبغایب سم کار شم دا خو نشي پله زما وجه مقابل ما په بلادی جنگ من بیا تر کوي مرګي پر اخو دا پله کې نشته دي د صفات هو ولایت کې شی دوالد ځان لکیږي والي ته دي د الله نه ځان لکیږي دا پکې وایي منطقان تکافو تماسل تکافو یعنی اولاد محتاج وي وایي نو کله الله اولاد وي نو الله ته محتاج دی او کړی وایي نه نو خاصه چې واجب قصور او تکافو غره ته ویل شي چې محتاج دی خو محتاج نشو اکبر محتاج نه ما تماسل نشته وي د دوه حقیقت دی الله غیر مشتا محتاج او دی محتاج شو دا ټول خبر چې ګوري الله لپاره پاکي د دې قسم قبولونه الله پاک هو الغني الله بے پروا ده ځان له اولاد ونسي او له ما في السماوات دا دغه ورسو الله بے پروا او الله يرجو هغه چې اسماء ټول د الله مملوک دي کو تعبیر په فما وشو لکه د الله پر صفات باندې ټول دي لکه دی اقلا اي من وقلاء غريب تقل لمن غني ان عندكم من سلطان تاسو دلشتري بهذا پدې مذکور لا غلط خبرې کوي اتقون مع الله جوړول په الله ته خبر نه پدې آیت کې دلیل دی هر خبره دلیل نه نه هغه جهالت وفي الآية دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة يوم تلسنا أيوان أقائد تفر لابد لها القاطع فقمان كالكي او تقلید د چا خبر کې پرې کې اختیار نه دی ولا ته متمسکا نبی او دا باندې چې قیاس باندې کوم ځکه چې دا عمل خپل حال ته دا د پوره مسلې دی او د بحث په عقاید کې په عقاید کې دا څلور دی خبرې دلیل کوم خبره دلیل نه هغه نه پوهیږي دی لري نه پلان دا دی نه او قاعد کی یقین او په تقلید د پلان کې دی کې الله نشته اته ته چې تقلید علم براول علم کو یقین ته وي بیا په قیاس باندې ما دا کړو مسلې دا عقاید قل ارتوا آکه سان تزوغي هغه ان الذين تملكت اقصد يقول الله دروغ په هر خبره کې کل امر لیکن نسبت اولاد ته کله شریک ته فکر نه کا لا يهور نه کامیابی لا ينجو المكروه ولا يكون المطلوب نو مطلب حاصل شي د مصیبت نه متاع فی الدنيا دا پایلا غفل لی هو ته متاع ذالک متاع دا پایلا غفل لی په دنیا کې دا مت واپسی دا وته غذاب سخت وای دی د کوبر کړي خلاص او دلیل نقلی او مشرکان ته خبر وکړه لتحقیق ما سبقا چې مفتری ګره کامیابی کینو او دا دې کوم افوا کوي کوي دا ختمې دی والا دي نو وتلو عليهم نبع نوح یا کړیتا هغه واقعا هغه قصه د نوح عليه السلام خبر ته حقیقت شان او مرتبه وي یا مقام مصدر کا ودریدل زما دې چې ودریدل تقریر به کاو دا ترجمه کول شي قیام دې دا ودیل رسم یا وسیدل زما یو ترجمه ځان زما وسیدل زما ودریدل زما پات کېدل زما لا ټول فقیری نفسي بمن الاقامه قیام بدعوتهم یا عبادت من ثبات ذالک وتخلی زپدې کې يم ناتو فإذا عظم فقد جمع ما تفرق من عزمه ثم قال من العزم اول خو جمع کولی اوس پکې قصو کې د خپل کار چې سکول غواړي دا دې قصو او د امر نو تدبیر وشرکاءکم مع شرکائکم سره خپل شرکاونه تاسو تاسو شرکا دي شریک راغون شي او زما خلاف او ثم لا يكون امركم بدون خبر تاسو عليكم فتاسو غمه فتح مستورا غمه فتح او ثم تراهیت بلاول دغه وکي او بیا دام سره وکي ثم قم الیا بیا پوره کړی ما ته چې څه کول غواړي ولا تنزلنی مهلت مرک وي فإن توليتم کتا واپس شوي زما د نصيحتنا فما سألتكم من اجر تاسو له څه پیسې خو نه غواړم چې تاسو مال راکړئ او تاسو ورکړئ نو دې ثواب زما اجر زما مگر په الله دی او ما ته حکم شوی زبم اول تابعدار امرت بان اكون منتظما في اداره المسلمين زبم په مسلمان کې اول سره ما د دې په مسله کې پیسې نه علم فکذبوه بار بار هغه نسبت درو کو بلنجینهم دل بچ ومن معه مرضی داغو دلتا نقل کئی مشهور رائد سلو سلو سلی سلوی خبی وقیل دون رائد فیل پول کی پاکشتہ کی او مخکې ویلي پول یو هم وایي او کشته ته ګڼ تام وایي او کشته راوي په کیسه کېږي په سورې هود کې وجعلناهم خلائف او ګرځم دي خلیفہ ځان د ګذشتو خلقو او تبارک الله څنګه تکلیف ذاتي زمو کړو وګور انجام دی راول شو څنګه کلا تکثیر معنی گران رسول گران رسول درانه درانه الى قومهم قوم ددیتا د هر چا هر رسول خپل قوم دی فجاو رسلکو بالبینات فکرو نخو باندی فما کان نو دغه خلق چې ایمان راوړی بما کذو به دین قول تعریف نسبت دروغه ته کړو مخکې دارینه پیغمبر چې راغلی نو دا غینه وخت تکذیب کړو نو هغه نه پاتې بیا هم اقا تکذیب باندې ولاړو په دې کې بیا بحث کوي نو هله کلام دا طوفان عام او خاص اختلاف دی ایا له ورشي ټول مکه تا که یو خاص علاقه او په دې آباد دی چې دا غرقېدل د ټول دنیا شي دي کله هيسي د عامي دعوت دا غرقېدل مان شو که خاص شي نه غرقېدل وای ابن عطیه راجع عند المحققين سره والثاني عام نه بلکې خاص دی ابن عطویل کړي په دولسم جلد کې او صفحه یو کما پندوستمه ده او رابش ابن عطیه تفسیر دی المحر الوجیز دا غزان تفسیر دی پنځلس کتاب دی پنځلس جلد دی ما ترشته دې کې اختلافات راغلو دا پیغمبران حج یو دی قومون ته ښکارونه خو باندې او ما کانو دا قوم یو چې ایمان وروړي په دې پوه شو به ما کذبی پانا قبولو چې تکذیب د هغه مخکې د رسول براتونه کړو دقه سیمونګه نه کوو مهر وو پزون د پته مرتبین کوم هر د حد داوست ثم باسنا ولګل موږ پستاګینا موسی او هارون علیهم السلام ابن کثیر نقل کوي چې په قران کې بار بار تسره موسی او د حد دي ځکه چې دې کې څه سبقونه دي په مخکې خبرې دا دې خبرې پکې راځي په دې حالت موسی او هارون اوس د تنفيذ على الاستماع مع التفصيل بخطر شان قصه وعزم هذا قصه ډیره ناشنا ده لوی مرتبه ده فرعون ته ملئه اشراف د قوم د فرعون ته ملئه اشراف د فرعون دي اشراف د قوم د فرعون ته ملأ د کول توي دی د کول کوي فیلون عینا رواعا والنفوس جلاتا وبهار سترګې د کې کړي د کتو په لاسره او نفسونه د روح او غیبت په لاسره او دې خو تل ټول ته خو چونکی اصل دا هغه د دې تخصیص هم به ذکر لې اصالحین په خام المصالح المهمات دنیا کې فرعون او دا جرګه ودا کار کوي او خلک غیب ورو کوي نو تکو دي ته نه وایي نو چاته وایي غسل بغور کا لاول بغت غي کده خشو ټول بخشي پوهیږي په خبره نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې ختم کی څلورمه صفحه او پنځمه صفحه د بخاری او یا وای سوال تلو سوا او دوله سم صفحه جلد اول کم جلد چې پاکستان هندستان کې چلی نو هغه کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول د ابو سفیان ته وځه مخکې ما تاسو یو ځل خبره کړې و بیا ورته وایي خط راوړه نو دی هیې کوي خط وړي دی او ورته ویلي ته ابو سرات یو سره مشر هغه ته ورکی هغه وی ورکی هرقل بسم الله الرحمن الرحیم دا پکې بسم الله ضیاء الحق په خپل زمانه کې خاتون کې بسم الله لیکل و موږ یو دا خط بسم الله لیکل غلط دي ځکه چې دا د دې ذاتی وکیږي بسم الله پکې مو وایي بس د څه کوه من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى سليمان اسلام خط لکی او چاته لکی انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ان لا تعلوا علي واتوني مسلمين دا خط د سبا خزتا هغه مشربات شاه چې داګه خط لکی ما تقدید دام پکې اورا چاته خط الى فرعون وملئه مشران ته او بآياتنا سر قدرت دلخونه معجزي دي فاستكبروا غي تکبر کو ځان غټ وګانو وکان قوم دین دا یو قوم مجرم هغه دې ته حق د خپل طرف زموږ طرف نه نو قالو ان هذا لسحر مبین دا خو جادو اخکارا ظاهر کون سر واضح دې خپل باب کې قال موسی ته الحق موسی اسلام آیا تاسو وای په بار د حق کې قال لما جاءتكم اخر هذا دا سحر دی هر یو څه چې بیمار دی او بدمعاش غونډه دی نو هغه داسې کوي دا لري عاد یتل کتنه جوارم نه اما ولنا یا بان دا غینا چې خپل مشران دی ته عبادت الله کوي عبادت الله کوي ته عبادت الله کوي دا څه غیر کار کوي وتكون لكم الكبرياء او شی استاد پر مشتری او الملک حکومت غواړي وطن قبضه کې وازن وطن اخلي مشتری اخلي وتكون لكم الكبرى اي الملك كما لنا المجاهدين كبرى هو تقول او دا حکومت لكن دا غير دا كبرى لازم في الارض فزمت کی نمو کو تاسو تحقیق کوي کینو وای فرعون تاسو کې ما ته په هر جادوګر ماهر باندې دلته خبره کوي چې لکه قال فرعون ویلي نو قالو فرعون او ملأ دی ګوره دا چونکی دا امر خبر دی او امر به څوک کوي دا ځرګن چې کوله دا به څوک کوي د چا په لاس کې طاقت شي لأن الامر من وظائف ذل الملائ او ساحر علی من شماهر په اقسام باندې پور سي حاضر دی فلما جاء سار کو تلالو قال له موسی الکو ما انتم کن ورزوی چې ورزوی دغه ته مو وایي د کتابونو ځکه موږ کتابونو دا وایي کنه ګوره هل کتاب ګوره پس نه به تمشي ستوي القاء نو القاء مبارک راځي اللقاء واللقيا طرح الشيء حيث تلقاه اي تراه ثم صارت التعرف اسما لكل طرح في سواء دا لغت ته داخل القا غرزول توي طرح الشيء حيث القا وغرزوا چې تاسو مخامخ دا عرف غرزول البته اعتراض کوي چې التخويل اما ان تلقيا واما ان نكون التمخيل التمزاح دا غورسته خبر شو ته غرزه کومه مثال څنګه تاسو ان الله سبحانه بشک الله به باطل کی په دې پوښ اسلو حقوق بالکلیه على يدين للمعجزه فلا يبقى له اصل اصلا بشک الله نتعلي کوي عمل د مسلمانو موږ اوس خبر وکړي تاسو استدراج معلوم کړو یو سره پیغمبر دی دا پلاس منده حرف تجنه ته سوی معجزه یو غلط سره ځان په لاره ظاهري کنه ته سوي نشي استدراج او سحر وتم نشي سحر دا خوارق هم دوه کنه په دې کې بحث دی خیالي نه نه او عام خلک وایي اسفای پر اجي سهم الکافي دمشق الصحراء اولا او صادقي الله حق لا ويحق الله حق صادقي الله حق بكلماتي بخبل ويناغان وبخبل وعدو اگر كده بجي مسلمان فما آمن موسى ایمان رد پار موسى رانو الا ذرتون مگر کشران من قومه دا قوم دا هغه دا دو دا قومه پا زمین کی بحث دی سوک قومه قوم دا موسى لکه سوک دا کلام فما آمن موسى الا ذرتون من قومه او مشرانو د فرعون یریدل د پکې زميل موسی کما احد روایت ابن عباس واخرج من جري انه زميل فرعون ته دابه کومه شي لکه چې بنو اسرائیل ټول مسلمان ان هغه بعد د فرعونان څو دي خزدا د شوا اسیا او منځ یې سر په سر منځ کاو یا مونږ د فرعون یا خزان چې فرعون د شي پینو ولکه هبادو یې ځاو موسی ته دوه خبر شي دوی دوه هم روان دي على خوف داولی نسل د قوم د موسی له ټول لري یا نسل کشران د قوم فرعون دي ټول لري على خوف من فرعون بیر د فرعون ټول کاین على خوف چې موجود دی بیر د فرعون سره وملئهم او د جرګې د دې سره نک ملائهم زمیر راځي کې د قوم ته نو خبره هو ټیک شي ضرورت او مستعملی د انسان ورته چول یو الله یفتن دا دین یې موږ په امتحان کې واجب په عذاب کې واجب دا نشو کول ځکه فراوچ لعال متکبر لغالب قاهر دې ځمکه د مصر کې او انه لم او دې خدای حد تجاوز کوون کې هم دوه خبرې پکې وي فسالب کا او قتل کول دین دې ته ویلي دعوت دې ته کړو او انبیاء علیہ السلام رسول الله ورسول غلامان ویل موسی علیہ السلام قال ویلی الله توکلنا خالص سو قال لا على غیره او صيغه د ماضی کی خدا نتوکلو د ونی ویلی تعبیر بالماضی شو ځکه چې زموږ بخام په الله اعتماد دی اوس لا ځکه چې بخام مخ مخلص مؤمنان دا کمالونه زب الله یادوم او تاسو په ځوان یادوي پیر سے روان دي موږ سره دي زمان دوای او تبع الله نه راکړي پیر سے مشوار دو چې پیر سے خو الله الله کوي او زه نو بس دا الله نو موجود ده اکل یو استاد الله نو ما یې زوی وي په تبع نه تبع زمان وایي له پلانکی راوړسې پلانکی او ظلم الله سره قران نه ورته على الله توکلنا خالص الله دم اعتماد ربنا لا تجعلنا فتنه قوم ظالمين يا الله مو مگر کو فتنه فتنه امتحان ته ملي شي زید امتحان او زید عذاب د قوم ظالم ونجنا بچن کو رحمت په مان قوم کا اعتراض کوا چې په الله باندې اعتماد دي دعاګان ولي کوي ولا يتوهمن ان التوكل مراد للدعاء لانه احد الاسباب المدعو له سبب لك التوكل قد الصوت دي غلط مو آيا دعاء سبب دي خو عادي هم نه دي او بیا وای دی شخص الله تعالی اسباب معتقد نه کوي عد متوکل چې اسباب استعمال او اعتماد په الله کې توکل ویل شي واوحینا الى موسی واخی وحی موسی علیہ السلام ته ورته هغه وحی ته ان تبوا زیو نسی لقومکما مقلقی زی خپل د پاله قوم په مصر کې بو چې دغه کوم چې بو سې کې په دې محل کې وجعلوا بيوتكم قبلة وجعلوا خپل کورونه قبله د قبله معنا په یو طرف یو یو طرف مګر یو طرف قبلة متقابلة یا جمعاتونه متوجه قبله ته ته به اعتراض وکړي چې کور قبله شو او حدیث کې راځي پیغمبر خدا ته فرمایي جو لک ال ارض مسلم جمعات ته زمکه دا ټول دا زما جمعات دی او زما ټول دی ته څه کوم کو نو دا وتاوي هغه هو په خپل خاص مقاماتو کې جواب دا دی چې جواب د قصو شو کنه چې حالت مجبور راشي فالت مجبوری هو کې دي شي چاري موږ په کاهل ته کو کله چې مجبور دا چې مجبور شو یا چې حکم د جمعه ته لور کې جمعه ټول شو کنه بیا د ګرځي غلای ستې شو کنه یو ترجمه د مانته ځایونه یا په یو طرف یې ته متمیو ته مخامخ او یا معنی جمعهتون یا د مانته ځای واقیم الصلاه منذ دروي په دې کې ماقیم سره په ماقیل او نوګزال په اول امر کې چې کاتران په غالب نشي ضرب تور سي ځان ته پټوي اخو خبر ورته ایماندار لرا واقيموا الصلاه وبشر دلته في غدا واحد کې خبره لکه خوش خبري خبر د چای ته پیغمبر او اقيموا کې صيغه ده چې موږ څه وکړو کنه واقيموا الصلاه ذکر او وجعلوا تاتول توي الته د ټول خبر شو سکویلان دا عاقبت کی انجام دا دی سکویلان تعلیل دی علت پک دا دی او جایزه ته حقیقت ته زلال بر الله مراد شي کنه ربنا دنیا یو کا یذلو چې خلک گمراه کیني ستاره چې خلک گمراه کی او دا الله په اراده کو راتلی شي خلافا للمعتزله معتزله وي دا الله په اراده کې حقیقت ته خدان راځي گمراه وي ځکه ټول کو راتلی شي یا لام دا عاقبت رب رسول اموالهم یا الله ختم کړي مال ندي اهلکها فمسران ولتوي تبارك دا پکې بل شو چې کافر تخیری کې دي شي او کني شي کې دي او کې دي شي رب رسول اموالهم پوشی نبی قسم سپئی اللهم علیک بعصبتا و شیبتا و فلانا و فلان و فلان ویلی شی وی او رب رسول بعض خلک وایي چې په دنیا کې اوس څه کامي او هغه دای خزاین موندل دی روایت تشکیل دی او هاذا مما لا کادو یسو اصلا هغه کسی چې هغه مولو خان جوسو لا تخمون ولا يعول عليها التوسمون هلاك كهلاك واشدد على قلوبهم کلک ضروري چې اسلام طرف او ایمان ته متوجه کیږي دا پکې بلل شو پراوی ایمان درو حتی چې وی عذاب دردناکو نو دا چې بل غو وکړه چې یو سره څه تخیری کوي چې خوره دی ایمان کا خوره دی په کوپر مر کان دا څه نشي دا ثابت شو اوس یو اعتراض وکړه چې رضا بالکفر کفر دی نو دلته دا په کفر دی راځي چې دا رضا بالکفر شو او رضا بالکفر کفر دی اعتراض دی نو دې کې دوه خبرې دي یو په خپل کفر راځي کې دلی دا کفر دی دویم د بل سړي په کفر باندې راځي کې دل په دې کې دوه اختبار دي یو د دې لا کفر می خوښ دی نو ځکه می راځي مې په کفر نو دا خو بیا هم غلط دی نو رضا بالکفر کفر شو او دلته رضا په فیصله د الله خلک جوابونه کوي دا کفر په دې کې دوه لحاظ په دا اعتبار نه ذکر کړه یو په دې لحاظ د الله پاک مقضي او فیصله شوی خبر ده نو رضا بالقضاء خو پکار او دویم په دې لحاظ چې دا کفر د صادر ددن له هنکار شوی دا رضا کله په دې منځ وزلا قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب القليل او دې په سیګیا نه کوي چې یو سړي د کتابونو کې دا مسلمان نه یو سړی راځي مسلمانې دي مې رښتیا صبر کړو دا کار موږ کوو یو داس کوو وې دام په کار نه تا تاخير باندې دا خو دې خو نه راځي په دې باندې وې دام ټیک نه عثمان بن عفان ابن ابي سرح واستو عبد الله بن بيسر ايو سره مسلمان شيو او بیا کافر شو او بیا راغلی ان حضرت عثمان راو کړی یا رسول الله بیا وکړه پیغمبر خدا خاموشي وکړه وسات او بیا ورستو بیعت بیا مطالبه شو بیعت وکړو په تاسو کې څوک نو چې خاموشه او تاسو په یو وخت ټول راځه کې خلاص کړو فرق نه دی ته موږ اشاره کړو پیغمبر خیانت نه کوي بار تقدیر دا پکې یو مسله شوه چې انتظار پکې لاغې نو دا حدیث ته حدیث صحیح دی په دې مکه ابن عثمان اتبع عثمان ابن مسلم وقال باي په خبر اسمه سم یو مان بیاتو نظر یې سرات ودی یو تخته پورته کتل کوم یا تبا هغه دې چې بیاتو کا ایو باي په باي ور سرات کوم مقبل اسمه على اصحاب قال ما كان يجوز شيء يكون لا هذا حيث رآني كفر يجي عند أبي فيقولوا قالوا ما يريد رسول الله ما تمسك إلا أمتنا بعينك قال كم يقول النبي يكون خاطئ وقد أخرج النبي شيئا دلته وی هارون به هم دعا کوله لکه چې موسی عليه السلام کوله او بیا نقل کوي چې په آثار کې وی دعا بچا کوله موسی عليه السلام بکوله امين بچا ویلې حضرت هارون كان يؤمن بدعاء اخيه والثاني دعاء من امين استجيب بیا پکې نورې مسلې کوو ابن کثیر پکې دلته د هغه خلکو دلیل پیش کوي چې الکه سره آنی درشتنګ دعا چا وکړه امام الحمدلله رب العالمین او امام سره مقتدی ویلې آمین وایدهم دعا وکړه زم الحمدلله 429 صفحه ابن کثیر بهر تقدیر او دام پکې یو خبر شو یو بل مسله پکې چې امین حضور پکار دي کفتو دی وی دعا او مستحب الحنف الاستراحت وفيه نظر لكن استحباب او دغه پدې دعا ده چې شابي صاحب الجهري ته هغه دا وی دعا پکې پکار ده خدا سبحانه مسله یو صاحب زما دوستو شاګرد مين نه امین په دې په کار دي قانون پټ نو زماره صاحب ویلې چې په دې مسله کې شافعي او احمد د قران خلاف کړی دته چې امین دعا ده او دعا پټه پکاروي قران وي پټه او د ربکم او دې د قران خلاف کړی هغه چې ویل ما یې ځکه نشم ویلې دا کله چې شافعي او احمد د قران خلاف ځکه نشم ویلې کته ویلې شي ویلې شي او ځکه نشم بار تر دې دا ځان د مسلې دي هر یو عالم خپل خپل خبرې کوي خدا په کې چاوي دي کنه دا خبرې باندې کوي چې د قران نه خلاف کو قصدن معامل دا به څه توای نه د هر یو عالم خپل عزت او قدر په خپل دی ګوري ظالم به ورغوا خدا سي مکرو د بل سندې سندې چې هغه کفر تر سي او امامانو ته هم قال وقد اجيب دعوتكما ما ترضوا قبول کړل فاستقيما من يخ شيطان جال امري واصبر على ما انتم قد خپل حال کې شي او بل اويل چې دعاګان چې شي د دې وروسته او اجابت کې سلويخ کاله پس شي ولا تبعان مطابق لا تاکسانو چې پوری ګنو د الله په عادات باندې چې دا هغه خبره چې حکمت وي چې مصلحت وي تاخير کې نه ولي اوس دا خبره اعتراضم خبره کوي داوود او موسی او ابراهيم دغه هارون السلام تابع کې ګمانه دي تابع کې بل دا به علم خلقو وینا دا تغاضا نه کوي چې نه وشولا نو دې مطلب دا شو چې خامخاله کار بکې دوه فهم فرعون وجنوده خاف وجاوزنا بني اسرائيل البحر تیر کمونگا وارول مونگا بني اسرائيل په دریاب باندې دریای نیل ته وای ک دریای قلزم قلزم مخته ورو ځان پکې راشي فاتبعهم ورپسې چې په دې موسی عليه السلام مرګ ورپسې فراون او پوجان دغه حتی چې دوه ډول یو ویل او قریب د مشي دلته نقل کوي چې الله سبحانه خبر موسی او هارون علیه السلام را سوال قبول شو او یې ناک موسی علیه السلام بن اسرائیل ته یشفی وزي د مصر او تقریبا شپږ لک کسان کما ذکر غیر واحد راوستل په هند غفلت پراونانو کې او دا غل جماعت کې به خبر شو انو دو فوجان کړنګي ګنډ روان شو نو میلاو شو د قوم سره دی وکړي مصیبت راي ورستو یا موسی دا فراون دی فوجان ورستو او دا دریاب د مخکې سوکو مخکې دریاب دی ابي خو فراون دی پکې په خلاص الله وحي موسى عليه السلام ته چم صادر اغلاق دریا کړه وها دولس لارې په جوړ شوې او دا وګ په ایمان کې کته لارې نه کړو چې چت شي دا خاندان لپاره یو لار و لارن فرعون څخه ورسې دوه غایتا او دې دریا غوټو کیو ومسلكهم باطل حاله او دارای په خپل ځای دې د مرکز روان شو اذن نشو اول او اخر او اخی اول سره اوس وته وته ته ورځې شو غشوم لمه ما غشوم چپی کراغلی حتی اذا ادرک الغرق چویر اصلاح الغرق یدو بی آمنتو ایمان مراوڑی انه لا اله الا هو لا اله الا الذي امنت ليش هذا بس ولا حاجه الا انا شفاعه بن سليمان اولي او ذو مسلمان يما درې دې خبرو کا لا اله الا الذي آمنت به مسلم او زه مسلمان او مخکې آمنت فقيل له ذا تويناس الان الى وسو دا وسو هو دې تقول وقد عصيت قبل او تمکي نا فرمان او تپوسید دا پکې یو مسله شو دلته بیا هغه مسلې چې شي اله اوس مسلمانېږي اله مو مسلمانېږي اوس بیا په رضا د کفر او بیا حسو او ته مخکې نه فرمان بیا د دینه پس نور خبرې وکاو او دلته پکې وایي چې حدیث راشي او د شریعت خلاف ناغه به پریږدي یا متضمن نسبت تا غبل چې داغه تصور شرعا نشي کېدی په داغه چا کې یو سړي کې تاویل ممکن نه وي نو بیا وسکه بیا به پریږدي او اتهام دراوی آسان دی د اتهام د عقل صریح نه او دې تنجیل شي په دې پوښي مجازا وسوګ تنجیا په وچت دې به نور ورسوم دامه نشم لتكون من خلفك شي د آینده او د پاره چې کوم روان دي شي آیتن یو نه د قدرت چې د الله د طاقت ته چې دومره غسړو ځان ته دا او دا ویل دا الله څوکړو سبق بشي یو عبرت بشي یو نه د قدرت بشي او ډیر خلک د آیاتونو د الله نه بي خبر دي په دې وخت کې روح المانی والا د ګوره د ابن تیمیه هم معتقد دي او د شیخ اکبر هم معتقد او شیخ اکبر په کتابونو کې دوه مقامات دي په یو ځای کې لیکلي دي چې فرعون کافر او الله تبارک وتعالى خوشو په بل کې وایي فرعون کافر وو او مسلمان شو او چې مسلمان شو نو شهید مړ شو په دې پوښتنه دي هاي آیات او اشباح او عقل اجماع على كفر المخزون وعدم قبول ايمان او شاهد داګه د پرداد چې الله پاک پیدا کړی حمد زکریا مو په خېټه کې مؤمن او پیرون پیدا کړی د مو په خېټه کې کافر دا یو روایت دی ابن عدي طبراني وايي شیخ اکبر په اول فتوحات کې په پلان کې روان دي روان دي دا وایي دغه په ملګرتیا کې ډیر خلکو اعتراضات هم کړی او دا خبره په صوص حکم کې کړی دا فتوحات هم کړی دا او بیا بیا خو اعتراضونه هم کړی او دغه په ملګرتیا کې جلال الدین دوانی څوک دا دوانی او ترمنځ څوک نه بل څه په دې جمله ظاهر آیات مستوی چې کوپر فرعون دی ایمان قبول نه لري لکه چې قران عاد او ثمود وقد تبين لكم مساكنكم مساكن وغير الشيطان وقصد دون السبيل وكان وقال مثلا هامان فقد جاء موسى الى اخره نو خو بحث پکړې او کافر کړې او بیا روان دي روان دي وقت قالو یو امام نه خبر نقل شي سب دلائل سره برابر نسو نو اقبت والو دلائل سره برابر نه ول بسکیږي او مالک وی وغيره ما من حديث لا ماخذ من قوله دا هر خبر به اخلي يا يفرده الا صاحب هذا قول پیغمبر خدا ويقال بعد ممكن له في ظلال اوس بیا وي چې زه په کافر هم لوي ابن تیمیه رحم الله د دنه یش کال پس پیدا شوی دنیا ته ناغوی د دې څنګه خبر نه چې د سمر دی کنا کار لاول کتابونه قتل او خیر وته وي اوس بیا وایي چې زه خبر نه لا ادري حال هذا الرجل اما ته مؤمن اما ته کافر که شامی راوستلا شامی کو در مختار درین جل راوستو نو په درین جل کې د یو سړي خبره کوي ابن عبد السلام عز الدين عبد السلام چا تاسو کو چې زنديق وې دا زنديق ابیا یو قطب دا پکې مولي سیوتی سے وی زما یو خبر ده خو زما څه مرګ کیږي نه زه پکې دا یو خبر ما یې سر وی زما چې سره خدای خو کتابونه مګو دا په اصل خبره او غوښه ده ولې خبره به دقه وي چې کافر مړ دی قرآن ویل دی امو مثلا مرګي په دې مقام کې نه ښه او دې دا هم قائل دی او دې خو د شیخ اکبر لیکن د بل غاړي شارانی چې وایي دا په کتاب کې چا دفت کړی دی بل چا کومندل خبرې خبرې لیکن دلته خدا غ حواله ورکړه چې دا په کتاب کې موجود دي قال الشيخ لكم في اول كتاب الفتوحات من باب الثاني والستين او بیا نقل کې باب الثاني والستين ومئة حوالی ورکړي او دواړه کتابونه ما ترشته فتوحات مکیه مشتره او خصوص الحکم خصوص الحکم قلمی دي او فتوحات مکیه غټ کتاب دی د دې په ژوندانی درا درې جلد د سوال کنه دي نه سوال غټ کتاب او دې خبره پکې شته خیر او بد او دې ګوره ان زوایر کوي د چا مطلب پای قائل نه دی دو ابن عربی دی رام یاد درا یو ابن عربی دی د شپږم صدی او د شپږم د ووم او بل ابن عربی دی چې هغه د څلورم پنځم دی د غزالی شاګرد دی د تلمیذی شارح دی دا یو جامع القرآن دی د جامع احکام القرآن کتاب مشته دی بلې تحفة الاحوذی مشته دی هغه مخکینه دی او دا ورسته دی هغه د غزالی شاګرد دی د قاضی عیاض استاد دی د سهیل استاد دی او دا وسته سره دی ادا د دې جو ولل دین دوانی او د دې زمانه سره او دې خلق د آیاتو زمونه به خبر دي دا الله قدرت نه ولقد بوأنا بني اسرائيل اوس اعتراض کو پیغمبر ته چې شک کوي او الله کلمه ده ان ولا کې دیږي نو دا خبر سو کوئی وی پیغمبر ته او رلی ما او تا دا یو مشهور خبر ده کله کله خبر یو ته کېږي او رلی ما کتاب په شک کې مونږ یو جواب تاسو دویم ان په معنا د الله و دی مخکې ما تاسو بار بار ویل ان داخلي کې پس کم شي چې په آینده کې راځي کې دې شي نشي کې دې دوه احتمال دي احتمال د شته او د نشته لري ته سړي ان او چې په آینده کې راځي او خامخا راځي نه ته سوي ایسا اچھا گزشتہ ہی پا حقیقت کی یا پا تاویل کی نو التبسی لو چه نین نالتبسو لو یا خدا کلمه دا انا وی پیغمبر تا او ریما او تا تا او تمنه ممکن دا انو تا بشک ایا وی پیغمبر تا کلمه دا ان پا مانا دا لو دا فرض کا ان کان رحمان ولدن لو کان رحمان ولدن دا دا فرض تقدیم قسم شو فرض کا کته په شک کې دا ریته کومه دي چې فرض د محالات ته دي شي ان کان للرحمن ولد الرحمن ولشتي او ان زين دا چې فرض کته الرحمن ولد وی ان کله په مان لو بال راشي دا په کې وایي تاسو ګرځان چې د کتاب مخکسته ځکه دا خبره اهل کتاب ته معلومه ده او مراد عبد الله بن سلام شو تنګداري شو نور شو او د دې مطلب دا چې خامخا تاسو کا بلکې مطلب دا دی چې دا خبره محققه ده چې تحقیق دی وکړو دا وته مول مشي خامخا ته حق سره درستانه مګر شي او مګر دا کسان ته دې بدایتون ته معنی شی بد نقصان مندوم من خاطر ان نفسا واعمالا هغه څنګه چې په کلمه درستا یې په درستا هغه ایمان نه راوړي اکه راتلو شي ته راتلو کې ولو جات ولا شي کل آیت هر قسم نخي واضحه المدلول مقبول تلد العقول واضح وي او مقبول حتى تمين عذاب درناك لك تنشي قوم نوح فلولا كانت لولا مبارکی دو قسم خبر سکو دا لولا په معنا د لولا دغه لا دی لنافیه دی لولا ګوره کله راځي په معنا د هل لا ما تحذير کې ځول کوي ورینې شي یا کا په کارو دي شوی لولا تاسو او کله لولا راځي هغه ته شرط یې ویل شي فلولا قل لا انتفاض څنګه وجود دون نو لولا شرط یې شي او لولا نافیم کې شي نو لولا شرط شي نوې موضوع شوی یو کله چې کې د ایمان پیدا ورکړي مګر قوم دی ونسو نوې او الله اسلام متصل شي او یا ولن یې موضوع شوی یو قوم چې ایمان راوړی په کار وا لکن قوم دی ونس دا کار کړی دی اسلام به منقطع شي کله ولا نافیه شي نوې موضوع شوی یو کله او ایمان هغه ته پیدا ورکړي مګر قوم دی او الا قمص او یا دسی وا ولن دې موږ چې یو کړی چې پیدا ورکړي ایمان دا غي ایمان غي تا لکن قمص چې ایمان راوړو کارو شو یو خبره دوشوي یو پکې ما درو چې لولا دې پکې راول نکړ چې لولا حلا دې تحذيزيه دې زوانه وقال خمس اسلام متصل او بیا پکې نور خبرې کوو او بیا راځي او ذوق یا با اعتبار النفي فقط حالت با اختصار او دلته السين شي نقل کوي وكان من قسم هؤلاء القوم على ما روى غير واحد يونس عليه السلام الله لګره دي نیوتا ځمکه د موصلنا او دا اهل د کفر شرکو دعوت ورک ایمان ته الله یواز باندې ابو تان کړی هغه انکار وکړو تکذیب وکړو او ته عذاب روان دي درې ورځې پس درې مورش ولا د کیوتو د شپې په دې منځ کې چې سبا شو عذاب راغی لپاسه جیره ترشم العذاب لپاس په سر دې د دې او د عذاب په منځ کې قدر رسول سیم د مل دوه حصے پاتې دي لکه مل دې دوه حصے یو حصہ پکې ختم شوی دا او دوه پاتې او تور شو اسمان په یو تور ورځ باندې یوګټ روان شو وی راکوش حتی چې دې کلی پټ کو شیطان د کوټو پټ شو دې خین دغه بلاکت باندې طرف کې د پیغمبر به نه موندو رو صحرا ته په خپل انفس باندې په خپل خود باندې په خپل ماشومان په خپل حیوانات باندې کله چې جامع اوستي ایمان ظاهر کړو توبه ښکار کړه تفریقه وکړه د نور او د بچو منځ کې د انسان هم او د حیوانات هم یو بل تخلق چې شروع کړي چې اوازونه تور شو او بریا د الله توکړو نیت صفات نو الله تعالی رحم کړو دعا قبول شولا او د دې هغه جنت نصیب بری عذاب او دار د عاشورا او د جن ورځ هم وای ابن مسعود داغي توبه اثر دومره چې مظالم یو بل توبه حتى یو سره براسو ستاره ما کان راولو او دیوال برخکړو دیوال هغه یخ بل وشلو کان مروس چې مخبل کان دیوال قد وضع اساس بنيان عليه فيقله واپس يسابته والرياض کې دی سلویخ وزی اللہ تا سلویخ سبازانی اللہ تا فریاد کو حتی چا اللہ لکو بل روایت احمد او زهد او بزری غیر ایمان اعلان چې قوم یونس باندې عذاب راغی لار یو ګاتا د علماونا یسیری وای یا حی حی لا حی و یا حی فی الموتى و یا حی لا اله الا انت قالوا فكشف فضيل بن ياسر اللهم ذنوبنا قد عظمت وجلت بلاهم غد وانت اعظم واجل فلدين موالي فقال بلال انت انه اكرم هذا في اهلي ولا تقل الامام نحن اهله لکه څنګه چې الله فرمایي یو ځای کې او ظاهر دا درات کوي چې قوم مشاهد عذاب کړی دا ځکه چې کشف نه لرم کړو او دا خبر دا چې اکثر اخبار په تقاضا کوي او د تزاهر پر دې ډیر وبسیدو او په دې ایمان پس مشاهده نه دا دي خصوصیت دې چې ایمان د کفارو پس مشاهده د هغه مغنا عذاب نه د ایمان د بعث ویل شي د دا پیدا نه کوي ځکه تکلیف وجد شي دا ټول خبره چاوکه 170 صفحه کې دلته دغه سی ابن کثیر موي چې ایمان راو عذاب وشت شو ایا دا عذاب چې وشت شو دنیا په لحاظ وشت شو که د آخرت په لحاظ سره کډوار وشو نو دې په کې بیا نقل کړي چې او یو قول دا دی چې د دنیا په لحاظ سره او بل قول دا دی چې د آخرت په لحاظ سره هم نه چې ایمان په دوړو کې بچاو کوي وکان مسعود په هل لا کان قرت امرت کله په هل لا راځي والغرض ندی موجود شي او کله چې ما یو د تمامین الا قوم نصر دې کې صبح سونه دي او په دې کې دې قصې مولانا موجود مو دا دې خصوصیت ته او موسی علیہ السلام هغه چې کومه نامناسب حرکت کړې ده غدار چې دې اجازه کړې ده سو ګډای خبره کوي چې دې عذاب بدلو پس راځي سو ګډا خبره کوي او چرته په رسائل مسائل کې په خاصه وکړي او په کتاب کې په تفسیر کې خو هغه من خلک اعتراضات کوي چې مولانا مودي د یوسف علی السلام نه د فرید رسالت کې کمزوري شي او په جواب وسوکو وی د یوسف علی السلام نه د رسالت پر خبر شي ګوره هغه یې څه کمزوري ته شي دی وی یې پر رسالت کې خو بهر تر دې خلک سوی هغه وی دا پکې یو مسله کې دي مولانا معصوم نه دی هغه هم غلطي کوي خو خبر دغه ده چې مولانا صاحب وي د هر پیغمبر دا حالت ته چې څوک الله وینا نه کوي د دې کله نشته پیغمبر خدا نت د کله کله ورسي که تاسو مخ یاد دي چې حضرت ابو بکر صدیق راغی ابو بکر جلدی مکه وا زمزم تب یاد شو بیا مخ یې قوم ته یې په خپل شته څوک وي دا نه مناسبه څوک وي دا مناسبه نه چې د دې په سپارښت او موږ فکر راځي مکو چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت ز کمزور یم او هر بنده کمزور یم څه کمزوري غلطي نه وشي کمزور لیکن چې قران سره ګوري ولا تكن كصاحب الحوت فاصبر صبر کوا ولا تكن كصاحب سمجو ولا بالصبر معلومه شو کنه سره وسوي مګر دا څه مطلب بهر تقدیر داغه د شان د پیغمبر د شان په سو او د الله پاک عقب شوی او پورا تفصیل مون ته معلومه ده بیا یا ته وته د دې وجینا کله قوم ته نه چې عذاب ورکړي په ساري د دې وجینا ارسل ولو شاء ربك لامن في الارض کله الله یا ده ایمان برابر هغه څه چې په ځمکه کې دي كلهم طول جميعا وجمع ایا ته خلک مجبور کړي په ایمان اته شي ایمان ده د سنیانو د معتزله بیا جګړه شو معتزله وایي په دنیا کې الله د هر چا د ایمان اراده کړې ده خو څوک یې راوړي څوک نه وړي عدل سوی ولو شاء ربک ایمان من فی الارض جزاء رسولا او دا جزاء به مقلین یو باسا ولو شاء ربک ایمان من فی الارض لآمنا کله الله اراده د ایمان ایمان راوړو اراده یې نه کړې صفا شو کنه هغه یې کړې دلته بیا غي جواب کوي چې دا الله دو ارادي مشت و بکس و تفکیری دی زما اراده دا ستان دا ایمان خو ستان اراده دی دا اللہ اراده دا ایمان کری دا خو ستاس اراده دی دا اراده او دا چوئے نئی دا کری دا اراده قصدیه دا چه مجبور ہے که چه خام خاکر کئی او کری ایمان براوڑی دا مشت و بکس مشت تفويزية يجوز تخلف الشيء عنها وقد لا يجوز التخلف عنها وحمل المتلات على هذا الأخير لا إرادة قصريا ده شوي أو إرادة تفويزية شوي تكلفات تكلف دا هو مشهور خبر دي کدا الله اراده د ایمان دا هغه چې په موږ کې ایمان دی راوړو موږ متقي الله اراده نه کوي د چا کړه هغه کړه د ټول دا دلته به څه نه کړی و اراده قصدیه کوي اراده شی وو ایا ته خلق مجبور کړې په ایمان حتی شي ایمان در وما كان نفس ان تؤمن ندی مناسب او ندی ممکن د پاره یو نفس چې ایمان راوړي دا یو کول شو بیان یثبت ایمان نفوس د الله د علم چې د الله علم نه اراده کړی د الله علم نه لري نو د الله اراده ولا چې الله علم کړی شي او علم به الله دی چې دا غي په باره کې د الله فیصله کې ایمان راوړي الا بالله مگر په اراده الله پیغمبر مخاطب کو او دا الله پاک وینا کوي چې کافرون ته تاسو انتظار د عذاب کوئ ما ذا فی السماوات والارض چې سړي په اسمانونو کې او ما تل آیات او نور کله کې آیاتونه يرول د قوم چې ایمان لري دې انتظار کوي الا مثل ایام الذي خلق من قبل مگر په وسل د ورځ دا کسانو چې شي مخکې ایام مخکې ویل ایام ورځ خو د عربی په جبه کې چې موږ څه مطالعه کوو د الله په قران کې راځي ایامن عذاب هغه ورځي هغه عذابونه چې هغه راغلي په لاره خاطر ورته او اعلی نعمتونه او مخکې موږ ویلو د شاو الله څخه ورته ده په قران کې سورې دي پنځه علم الاحکام تعذيب النفس پکې نه کا تذيل المنزل پکې نه کا سیاست مدني دي ته سوې علم الاحکام یو سره به ټول شي کوم مسله به مونږ کوم نه مونږ یو کورنۍ او یو محله کې یو خاندان دی رتر له ماما له خو یې بس تعالی وخت ځوان سي یو کله یو وطن بس جوړي کې سیاسي مدن لا څه شو علم احکام او د دې